صحابه کرام د ایمان او یقین زیاتولو دپاره به کله کله د عالم غیب څیزونه الله رب العزت رسول الله ته ښکاره کول نو که په جهنم کې هم سزا در نه کړی شي صرف د پورت نه نه دې لاندې ته وغورځوي یو دریم چت نه څوک غورځېږي د هغه ټول اډوکې مات وي او مغزه او دماغ یې د مغزه د پوزې نه راوتلي چې په دومره حالت کې ته الله وغورځوي د ستا حال به څه وي همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو بیا یې وروسته د هغه قضایی هم راوړه نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکولی شي او حقب د اتیا کالو موده ده او هر کال به درې سوه او شپېته ورځې وي او د قیامت یوه ورځ به د پنځوس زره کالو برابر وي په دې حساب یو حقب مقدار تقریبا دوه کروړه او اتیا لکه کاله جوړیږي. دا هم په دې صورت کې چې کله وروسته قضایي هم وکړي او څوک چې د سره مونځ نه کوي د هغه به څه حال وي بیا چې کله د یو مانځه سزا دومره وي نو هغه څوک چې په ټول عمر کې مونځ نه کوي د مانځه پروا نه ساتي د هغه حال به څه وي حضرت عبدالله بن عمر به فرمایل چې په دې اعتماد باندې مه کیږئ چې د ایمان په وجه به آخر د جهنم نه راوځو دومره مودې دپاره به سوځو او آخر به د جهنم نه راوځو رسول الله فرمایي چې په جهنم کې یوه کنده ده چې د هغې نوم لملم دی په هغې کې ماران دي چې د هغه د اوښ څټ برابر غټ دي یعنې دومره پیړ دي او د هغه اوږدوالی د یوې میاشتې برابر دی یعنې دومره اوږده دي چې یو میاشت ته سفر وکړي په هغه کنده کې به هغه چا ته عذاب ورکول کیږي چې هغه په دنیا کې منځونه پریښي دي نو ډېر زیات واقعات دي قدرمن اورېدونکو زه به تاسو ته کومه ووایم که د جهنم نه د ستنې سوري برابر یو سوری پرانستی شي نو د ټولې ځمکې ټول ځمکه کې څومره مخلوقات ژوند کوي هغه به د ډیر سخت ګرمایش نه هلاک شي مړه به شي که د جهنمیانو د زنځیر یوه کړۍ د دنیا په غرونو باندې کیښودل شي غرونه به په ځمکه ننوځي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي نو قدرمنو اوریدونکو بېشکه هغه چا چې په دنیا کې ایمان راوړی یو نه یو ورځ به هغه ته الله نجات ورکوي او جنت ته به داخلیږي خو د نجات نه مخکې چې کومه سزا انسان ته ورکول کیږي هغه به دومره سخته او دومره اوږده وي الله رب العزت دې د هغه نه موږ ته پناه راکړي چې د هغې تصور په دنیا کې هم چیرته نشي کیدلای او د ټولو نه نجات لاره دا ده چې د مرګ نه مخکې رښتینې توبه وباسو او کوم اعمال او حکم حقوق چې موږ ځای کړي د هغې پورهوالی وکړو اوس الله تعالی مهلت راکړی چې د دې نه موږ او تاسو فایده اخلو کنې وروسته چې څومره افسوس وکړو بیا هغه فایده نه لري په آخر کې به دا هم درته ووایم چې د جهنم نه او د دوزخ نه د بچ کېدو یوه وظیفه هم محمد رسول الله ښودلې ده رسول الله فرمایي کوم سړی چې د ماښام مانځه نه پس او د سحر مانځه نه پس چې خبرې نه یې کړي دا ذکر ووایي چې اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اووه ځله ووایي په دغه ورځ یا په دغه شپه کې چې هغه وفات شي نو الله تعالی به هغه ضرور د جهنم د اور نه نجات ورکوي او جنت ته به یې داخلوي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او هغه اعمالو توفیق دې راکړي چې په هغه باندې زموږ آخره خاتمه په ایمان تمامیږي د هغو اعمالو نه دې موږ وساتي چې رب العزت په هغه باندې زموږ آخره خاتمه خرابوي په دې هیله قدرمن اورېدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم